خدا سو ضروری نه وا چې مؤمنان دی ټول راوتلی وي خدا سی ولی اونشو چې د دوی د آبادای د هر حصے نه څه خلق راوتلی وي او د دین په حاصل کړی وي او بیا واپس تلی وي او د خپل علاقې خلک خبردار کړی وي چې هغوی د کفر د طریقې نه ځانونه بچ کړی وي